په حجت الوداع شي کنه لسم کول د هجرت مند رسول مبارک کله حج کولو په دې شی متوه استنست الناس دا امر لغله د استنسات استنست کنه غلق د خلق زه خطبه یا د خلق غلق چې وی اور وی کنه استنست الناس غلق د خلق یا دا ده مرضی سیادو استن ستن ناسو کنا استن ستن ناسو اول مترسولم برک پا حجت الودا شه استن ستن ناسو حال دا ده چه غلا و خالک خالک غلا و جه کنده کنا پا دیغ وقت رسولم برک متدا کسا اکرا چلا ترجو بعد کفارنا ما گرده لیتو سه ورسته ده منا جه کنده کنا کفار کفار داسې کفار یضرب بعضکم رقاب بعض چې وایي زنانه تاسو ما کاندي دی هغه زنانه را کنه د ریاه کفار دا منه چې دا چې حلول غني دی په سبب سره سړی کافر ګرځي شي او یا کفار دا منه چې دا په تجدید او په تغلیظ باندې دا ور بنا ده کنه تجدید او تغلیظ ده دا او یا کفار منه د وصله ریستین کی لا تر جو بعض کفارن مگر دې تو ورسه دې منه وصله سره ریستین کی کنه یو اصله سره روبوسی کنه چې وای زنا ته سه مکنی دی غزنا نه را رواه ابو بکر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن شعبي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول برك دليل الكبائر کبائر تخی دی الاشراک بالله و عقوق الوالدین داسی ویلی دی او قال یا داسی ویلی دی چه الیمین الغموس آغا قسام پا درویغا بنده کنا چه کم قسام مکلشی کنا ایده تا یمین و غموس ویلشی غموس دا دی غمس ندا غمس ورسی راوله دا ویلشی پا دی دنیا دا سرائی پا گناشه ورسی ویلی و دی مار نورستی چه خدای تا معاف نکو تو بار رو بسی پا یر شو دا سرائی ورسی ویلی کنا پا درویغا قسام سوی یمین و غموس شک شعبه تو شک کرده ادغه شعبه صاحب دا دی فراس شگیر چده کنا شعبه صاحب ادغه شک کرده چه حقوق الوالدین یولی دی وکا یمین الغموس ذکر کرده کنا وقال معاذ معاذ ویلی دی چه حدثنا شعبه تو قال ویلی دی رسول مبرکم چه الكبائر الاشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين په دې څه شک نشته کنه شک بالله یا دا یمین او خموس یا دا او په دې اخري څه شک ته چې حقوق الوالدین ویلي دي او قال یا دا غدرام قتل النفس ویلا دا کنه چې وقتل النفس په دې غدرام څه شک ته چې درام کې د حقوق الوالدین دا که قتل النفس دا او په دې قتل النفس پر دا حدیث دا غدي شروع وکړه هاو حدثنا عمرو قال حدثنا شعبة عن ابن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول مبارك ویلی اکبر الكبائر اپوزی داخلی چه الكبائر الاشراک بالله رضی شده چه اکبر الكبائر الاشراک بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور دا روی شک ده چه قول الزوری ورده او قال یا ویلی دی چه و شهادت الزور کنا قول زور و شهادت الزور یو مطلب دا بدلوی غا شهیده اکرد و بی قال حدثنا عمر بن زرارا قال اخبرنا حسین قال اخبرنا حسین قال حدثنا ابو زبیان قال سمعت اسامه بن زید اسامه بن زید بن حارث يحدثه قال اذا اسامه بن زید ویلی رضی الله تعالی عنہ بعثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الی الحرقه ولازل میل رسول مبارک په طرف د حرقه قبیله دا یو وړي کې قبیله و د جوهینا قبیله نه کنه جوهینا ستره قبیله و حرقه دا وړي کې قبیله و فسبحنا القوم بیمیرا کو واخ د سبو شه دکاو چې ولا په دغه قوم د دغه چې کیم د حرقه باندې سبب واخ شه جنگ په شریک کړو فهزمناهم یمی شکست ورکلو جه کم نکنه دیده پټ کړو چې کیم نه کنه دلرا فلما غشینا هو سو وخت چې میش چې کیم نه کنه پټ کړو دلرا معنی وراسه دې میش په دبه سه کنه سوی تیر رانو په شورا سه دې فلما غشینا هو سو وخت چې وراسه دې میش په دبه سه قال پدې غلې چې دوی چې لا اله الا الله کنه اوراسه کلمه ورته کړې هو چې میش تیر په شراسه دې په دې چې لا اله الا الله قال اسامه ابن زید ویل چې فکف عنه الانصاری باب شو د دنا انصاری انصاری چې کیندا کنه تیرا نکړه استعمال کنه وطعنته برمح اسامه ابن زید ویل چې اول مدلاله په نزا خپل سره حتا قتلته حتی که چه مو مرکو دلارا اچھا جی قال اسامه سیویلی دی چه فلما قدمنا اصو وقتی چه رول میر مدینه منورتا بلغا ذالک عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسدلی و دا خبر رسول برک قال اسامه صاحب ویلی چې فقال لي رسول مبارک متوي چې یا اسامه اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله نه تو مر کړه د الله را ورسې دی غره چې دا کلمه ویلی او چې لا اله الا الله بیا دا مر کړه دا قال اسامه ویلی چې قلت موت چې یا رسول الله انما كان متعوذا بشکره هو زون بچ کوین کا بده کلمه سره په اخلاص طرف نه وایي خلیه زون بو باندې بچ کو کنه قال رسول برک بیان تو چا قتلته بعد ما قال لا اله الا الله قال اسامه صاحب لدی فما زال يكررها همیشه رسول برک يكررها علیا چر مکرر ولا ورګرد ولا رسول برک دا خبره مو باندې کنه ډیر سخت خفا کړلا چې باندې کلمه ویلی او بیا ته مرکو سره دا څه کړی دی کلمه ویلی بیا ته مرکو حتی تمنیت اسامه سوی چې حتی کې چې مودا تمنا وکړه چې ان لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم چې مو اسلام نه وروړه مخشه دی ورې دنه چې په دې ورې باندې زمو مسلمان وا په یا هو دا کې تا وا چې دا ګناه نه ورنه شو دا کې مسلمان وا جهاد ته لوړه دا نه دا ګناه نه وشو غنا خو چې مسلمان نه وای نه مخ ته خدا ګناه نه ورنه شو او یا دا مانا جه نن جه مسلمان شوا که دا گناه نشوا پا اسلام سر اموش طول گناهی نا ختمی دی داوا جه کم در دا بند خاتم وا دا مسئله بی جوڑه کرده کنا دا نه یو بل قتل جه کم دا کنا دا دیر سخت خبره دا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم جه خدای معاف نکو کنا شان وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني يزيد عن ابي الخير عن ابي عن عبادة بن سامت رضي الله تعالى عنه قال عبادة بن سامت سابل دي إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم زد هغه مشونه نه چې دوی بیعت کړو د رسول مبارک سره کنه بایعنا هم بیعت کړو د رسول مبارک سره علا بد شرط الله نو شک بالله شین چې شریک نه ګرځي میر د خدای په سره څه ولا نزنی زناوانه کی میر ولا نسرک او غلاوانه کی ولا نقتل النفس التي حرم الله الا بالحق په دې پرې دا حدیث وروړو کنه او نو قتل کوي میر هغه نه اوس یا حرام ګرځا ولا د خدای په کې غنه فصل را ولا نن ته هبو تشتول پر اولو من کی چې چارا چې کیند کنه مولینا دولتینا موټر درسنینا پراوی ولا ناسی امیر و نه فرمانیا نه کی چې کیند د رسول مبارک پنه کا چار شه پنه کا چار شه امیر ولا ناسی معروف ان کنه پنه کا چار شه امیر نه فرمانیا نه کی بالجنت بایعناه بالجنت میر بیعت د سره وګړو په مقابله د جنت سره جدای نه دا چاره میر نکی هو د په مقابله د میر د پر جنت وی کلا انفعل ذالک کچره میر وکړه دا چاره کنا دا چاره مې وګړي چې شرک ما پرې شو او زنه ما پرې شو او غلې ما پرې شو او زنه را دروغ ما پرې شو تهمت لګول ما پرې شو کنار شای مې پرې شو کنار او پدې کا چې ارشد رسول الله برکت فرم هغه کې چې کیمدا کنه نه فرمانی نه کې بلکې فرمان برداری یا ویز فر جنات بایعناه بالجنت ان فعلنا ذلك کنا فیر واشینا من ذلك شین کا چې ورورسه دې میره دغه چاره نه تشیدا زنار نه وشو اغلار نه وشو دروغر نه ورشولا کان قضاء ذلك الى الله دو فیصله دغه چاره ور سفر خدای پاک د خدای پاک دې فیصله کو چې هغه بخشي و یا عذاب رو کوي کنه وابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح چا چرچگا کلا ومیر مسلمان بنده واسلا مسلمان بنده واسلا چرچگا کلا کانا بلوٹ تے وطاولو فلیس مننا دا ندا جکیم دا کانا دی میر دی مسلمان پلیار ندا دا رواه ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ شریف صاحب دا حدیث نقل کرده لکه عبداللہ بن عمر صاحب چه نقل کرده وابي قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب ويونس عن الحسن عن الاحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه قال احنف بن قيس بن دي ذهبت زجه كيم ده كان لونا يورزا ایده ده پر علی انصر حاضر رجل چه زه امدادو که دیغه سری حضرت علی صاحب امداد میکلو کنه ایده ده پر مو اراداو کلا چه ده حضرت علی صاحب امدادو که ده امیر معاویه صاحب په مقابله شد فلقیانی ابو بکر آبی ملاو شد مصر ابو بکر صاحب فقار ابو بکر صاحب ارتوول احنف یهی یا ابو بکر صاحب ارتوی چه اینا تریدو کها جا رہے ہو کنا چیر بیتو ارادادو کنا چیر سے کنا فقلت مدعو چه انصر هذا الرجل ده امداد که ده دیغه سڑی حضرت علی صاحب ده امداد ده پرا و ده خواه مسلمان پر منش فتنه و کنه و فتنه مسلمان پا خبر منش سر جنگه دارم انصر هذا الرجل قال ابو بکر صاحب ده چه ارجع و باس شا سر اخبر پکیر شکشنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله برکنا يقول چه ولیه اذا التقل مسلمان بسيفيهما سواء دا قتل خو ټیک تو جه کیم دا کنه دا قتل خو دا خو کائن دا فیار شه ذکر جه خو مسلمون یا ملکڑا دا کنه فما بالو المقتول صدا اول دا مقتول چه دا فیار شه دا کنه اهو مثلا مرشو دا قال رسول برک و فرمیر چه مقتول فکر جهنم تا دریمی کنه مقتولا چه دا مقتول چه و کانا انه کانا حریصا علا قتل صاحبی دا یو جه کیم دا کنه حریث پیغمبر اولی ده بل ملگری اخبر بنده دا حریث رو چه زی امر کرو خیلی بل نمبر و رساله کرو دا امر کرو کنا یعنی کاس خدا ده تکڑا وجه کم ده کنا مڑولی تا کنا باب قوله تعالی یا ایوها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلہ او مسلمانه کنا فرض کرا شوا دا پتوز بنده لازم کرا شوا دا پتوز بنده کساس و برای دیگه مقتولین شکنا مقتولین و برای شکساس تی کم دا کنا دا پتوز بنده پشتنه کړل د قتل نه حتی یقر حتی کې چې دا اقرار او ول اقرار په حدود او اقرار کې دا په حدود شدا معتبر ده او وی قال حدثنا حجاج بن حال قال حدثنا حمام عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان يهوديا رز راس جاريه بين حجرين یو يهودي چې کیم نه کنه رز موت کې ګړو سار دی یو جلکې بین حجرین په مان دی دوی کوی شي کنه یو کونه تلوندا کو بل یې پوسه نه چې کیم ده کنه په وی والا کنه د کفری د کفرا و چې خړې یلو موت یو بیا پیرا مړانو ولا صحیح گئی وا پیره کنه سوي چې د خپل گئی وی توی کنه فقیل لها بیا اول شل دې ته چې من فعل به کې هاذا چا کړی دې تو سره کنه دا دا چا والی کنه فلا بیا دو دو خوش غدای شوانا یو خلق یو دا وشر سی دا بل مشون دا لو پر دا خلق یو دا وشر جی پلونکی والی فلانون او فلانون ابلون کا ابلون کا دا وتا وشار حتی سمی یل یهودی حتی که چنو می تا مخصر شده یو یهودی او بیا چه کم دا کنا یهودی نو چه وخصر اولی دی چه کم دا شراو که چه ای کنا دا سی بسار بنده وکر کنا چه مانی دیوالی هم فهوتیا به بیر وصلو شل پیغ یهودی فهوتیا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیر وصلو شل پیغ یهودی بند رسول مبارک فلم یزل بهی قال ویلی دی انس ابن مالک سره چې فرماه یهودیون به حجر نو وشتره دلاره یهودی په کونی سره کنه کفرا په مت قال ویلی دی انس ابن چې فجی ابها روړل وشول په دې جرکې باندې رسول مبارک ته به حرام کو نو په دې پر سیګي ولش کې کې نه را په مرګ او اخري سلګي وې کنه فقال الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ته جا فلان قتل کې ا فلان قتل کې نه فلان کیمړه کړی ته لرا فرفات راسو فحفظت رأسها بیا ټیټ کو دې سره خو دا سر چې علماء چې کنه ساري ټیټ کو اچھا جی فضا به رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورشتلو کل پیغه سری باندې رسول مبارک فقط له چې کله اقرار یو کړو فقط له بین الحجرین یا مړی کړو دلاره په مان دې دوه کونی شي کفرای دوه کونی باندې وټه کاوه کنه باب قول الله تعالی ان النفس بالنفس ندی راو تلاول دی وینه د مسلمان سره چې دای دا گواهی کو چې الله الا الا الله و انی رسول الله الا به احد ثلاث منګر په یو دی غدره طریقه سره ان نفس به نفس یو نفس مری په مقابله نه نفس شدانه جبل نفس یې مړ کړی کنه بیا ټیک به د قتل وینه تلاول چې دی داراولی کنه د قتل په سبب سره دا یو وسیب زانی واغ سیب زانی شدی شدا زانی چې وی کنه شا دایره زناو زنا په سبب ته شدا ټیک ته قتل کول شي کنه رجم کول شي والمفارق لدینه واغه جدا کی دین کا دی دین خپلنا او پرشوین کا دی جماعت ته مسلمانه کنه دی مسلمانه جماعت ته کیندا کنه پریر دی کافر ته بیا لوړ شي مرتد شي اې دې لواجنا دې دا قتل چدا درو دا دا ان درې طریقې دي چې دین نه وړي مرتد شي یا محسن وی زناو کو یا قتل لنفس کو بلا طریقہ سره مړولا دا نه دی راو کنه باب من اقابه به حجرن آغا سک چه کساس و خلی چه کم دکنا پا کونی سر کنا کونی سر کساس و خستل کنا و بی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت عن شام بن زید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ انا یهودین قتلا جاریتا علا اوزاح لها سباب دی غیگانی سر جا پدی بنده وا گانا دنا وخصا دوی پر امڑا کرا کنا فقط لها بیا جکیم نمک رسول مدد دلار بحجرنا دا فقط لها به حجرنا بیا مړکړه دا دغه جلکې لاره په کونی سره کنه په کونی سره مړکړه کفاره په کونی باندې وټکو فجیع به حال نبی سلام بیا روړل وشول په جلکې باندې رسول مبارک ته او به حرام کو نه باندې پر لش کې صحیح گئی وا وقال رسول مبارک دا فرمای اقتل کی فلان فاشارت براسها د دې اشاره ده چې سره خپل سره دا اشاره ده چې لا ان لا دا ان تفسیریه ده دې سره تفسیر کو اشاره دا چې لا کنه دا زسی وتا کنه ویره کنه ان لا ثم قال الثانية دعمر بيارتا والفاشارت براسه ان لا ثم سالا حساله صدا بشارت براسه ان نعم دا قرار دا وکړه چې کنه دې مړه کړی فقد له النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين باب من قتل من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اوا سیک چه قتل کل شیه ده یو مقتول یو مقتول لی قتل شو پلور ده ده وریز ده ده زیای ده ده میر ده ده نیو ده ده تریز کانا سیک ده ده ده یو مقتول تو قتل شو فهوا بیا ده وریز ده ده مقتول بخیر النظرین دا په خوشی دیغه دوی کنه فائدې باندې دا دوی فائدې دی د لپاره یا دا کې ساس وغلی او یا کا قتل دیت ور کو بیا د دیت وغلی کنه خو قتل چې دیت ور کوي دیت یو په زیران شي وخستای کنه خو چې کتل یې ورکوي دا بیا که دیت وخري یا که قصاص وخري یا که نه شه دا دوی خوښۍ دي د لپاره فهو بخیر النظرین ایدا په خوښۍ د دغه دوی فائدې باندې وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان خزاعه قتلوا رجلا خزاعه كبيره مكه يسرائيل دا یو سند شو وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه عام فتح مكه شان دارا عام فتح مکه ته به کول فتح د مکه ته طلب خزاعه رجلان مر کلو جه کینده کنا خزاعه یو سرائی دی بنی لیس کبیله را بقتیل لهم فی الجهلیت بسبب دیغ مقتول دی سرچا مقتول دی شو جهلیت پس مناشه جاریت پر منافع دی غیر بریلی اس کبیره دی خدا آنا یو سرائی مر کراو ایل که دا خدا آقا بیرا ورچکا شده دی بنی لیس کبیره یو سرائی اقا مر کلو کانا بقتیرا لهم فی الجاہلیت فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برک چک شو فقال ویویل منبر تا چک شو ویویل ان اللہ حبس عن مکہ تالفیلا دا ایوانو سالفیلا رو غلی دو بلا نسخه چې کینه ورسې ورشي مقتل روغله ده کنه د فیل په ځای باندې مقتل ټکر ولا ده ان الله حفظ عن مکه تعال عن مکه تعال فیل الله پاک کی سر کراو جے کیمنا دے مکه مکرمه نا اغاتی یا محمود اتی سو کنا دے ابرها کا خیراتی اخرای پاک مکه مکرمه نا وی سر کو بلی ار سے کنا وصلنا علیہم رسوله وصلت کو خدای پاک پدی بندے رسول اخبر مومنین دا ټول په مسلط کی کرا په مکه مکرمه باندې کنا خدای پاک دې ته غلبا ورکړه کنا دې په لوز باندې خدای پاک فتح کړل کنا ورا آغا فیل اصحاب فیل آنه جلب مسلط کرائی و یو عجیز پیغمبار و کمزیری مسلمان خدای پاک ممن مسلط کرل کنا شام الا خبر در و انها لم تحل لأحد قبلی دا مکه مکرمه حلالانو ګرځي د لري چې د پرای منه مخته چې بده شي چې جنگي نه کړی وي ولا تحل لاحد من بعد ونه حلالو ګرځي چې د پر ورسې د منه کنه چې جنگ بده شي راوشي کنه خو مو دا خدای پاک په یو صاحب چې دا حلوله ګرځولې وه جنګ مې پسې کړی ده خو بیا حرمت در مات شوه ده الا خبر در و انه احلت دی دا مکه مکرمه حلوله ګرځې مته یو ساعت یې غوړې ده الا خبر در و انها ساعتي هذه الا خبر در و انها واغه ساعت کې ده ساعتي هذه و الا خبر در و انها دا انها یو نسخه دا انها ولا رغلی ده کنه یعنی بل نسخه چې کینده کنه انما ولا رغلی ده پېښه بیا سره نشته کنه خدا حواله چې دی دا زميره قصه کې علا خبر ور وینا قصه دادو ساتی هذه حرامنا نه وانها ودا وکاو کروا چې دو ساعتی هذه په ساعت دې مو دغه څه یعنی دا یې چې وغله کنه په دې ته دوه محترم ورو احترام بیا مو څه ته په سوال حل ولا ختم سوال کنه سم الا خبر در و ان هذا مقام کا رواج دو ساعت هذه په ساعت مو دغه څه حرام انده محترم دو دا څه محترم دو لا یحترا شوکها چنه شي چې کینه کنه پر کولا اغزای دې دې معنی ونه ولا اغزای دې دې یاوه دی یت ور کل شیده تا وای ما یقاد یاوه کساس خود کل شیده دی پر کنا سقام رجل من اهل الیمن چک دا کسا چه کلا رسول برک وکللا فقام رجل من اهل الیمن چک شو سرائی دی اهل الیمن نا یقال له ابو شا چویل چه اغتا ابو شا صاحب کنا دا یمنی و صحابی و رضی اللہ تعالی عنہ فقالا دو عرض کو چه اکتب لی یا رسول اللہ دا حدیث امت اولی کا یا رسول اللہ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صحابه کرام ته چې اكتب لابي شا ولکه دا حدیث ابو شا ته کنه دې ته ولکه ثم قام رجل من قريش اجر اورس تكش اسرائيل قريش فقال يا رسول الله الا الخير كان دا استثناء راوكا اقول دي جاوبنا سوى ان حساعت هذه حرام لا يخضر شوقها نوزي برك ولا غذي وغني ووسينا دي دي دا استثناء نه وکړه چې الا الاسخير ما سوا د سرګړی نه سرګړی دی چې کینه کنه کټ کول شي فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا مير اچوي د سرګړی په کې راخ پر شاه او دا هغه په قبر راخ پر شاه مړی ته اچوي کنه او دا هغه په کې راخ اچوي په قبر شاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاسخر ٹھیک تو دا استثناء نه وکړه وتابعه عبيد الله شيبان في الفيل دغه عبید الله چې د شیبان نه نقل کوي هغه د فیل ټکر نقل کړه دا کنه چې ان الله حبس عن مکه الفیل کنه وقال بعض ما نبی نعیم زرا هرګه د ابو نعیم چې نقل کوي هغه مقتل ویلا دا دی فیل په دیونه مقتل ویلا دا ان الله حبس عن مکه المقتل الله بغوان کړه د مکه مکرمه نه جان چې په مکه مکرمه شوی جان نشي کنه شان وقال عبید الله اما یقال اهل القتیل یا قصاص او خستل شي د پر د اهل قتیلا د اهل مقتول د پر نه قصاص او خستل شي کنه او یا به بیت کې کیمره کنه ورکول شي او بي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عباس ویلی دی کان فی بنی اسرائیل قصاص و په بنی اسرائیل شي قصاص کنه ولم يكن فيهم الديت ونو بديش ديت ديت وخسر ورکول نبی کنه قصاص و خلاص سخت سخت حکم وکانا فقال الله لهذه الامه الله فكفر من يدغ امت كتب عليكم القصاص في القتل الى هذه الايه فمن عفي له من اخيه شيء عورت ته سہولت ورکړي چې دته د مسلمان ورل د طرفانه د سشي په بارش سہولت ورکړي دا معنی چې اوینه ته معاف کو قصاص ته معاف کو کنه قصاص ته معاف کو او د یو بند صلح سره وکړه کنه فمن عفی له هغه څوک چې سہولت ورکړل شي دته من اخیه د مسلمان دوی د طرفه نه د تشریف په باره شي ف مفتبعون بالمعروف یو ور پسې کېدل دي بخښلي طریقه سره چې نه غوړې کنه دا سره چې غوړه تمام بخښلي طریقه سره نه غوړه د دیت او ادا ولې دی به احسان ور کولې دا بخښلي طریقه سره ادا به بلغه طریقه سره ور کوي کنه اج قال ابن عباس فالعفو حيق ان يقبل الديتا في العمد ما في دادو دا ما في فمن عفي له من اخيه ما في دادو چه قبیل کو دیت پا قتل عمد چه کنا پا قتل عمد چه چه کم نکنا دیت قبیل کو چه باز دیت پا زدر کوا و دا آگئی چه دیت پا رکوه قال بی اللہ فکری چه اتباعون بالمعروف ور پسی کبیلی بکشلی طریقہ سرا سمنا ان یطلب بالمعروف چه طلبی دا دینا غوری دا دیت بکشلی طریقہ سرا ويؤدى باحسان ورکول لشي په شریعه طریقه سره بلې چې ورکوي دا اځه مطلب دا نه په ټول مټول نه په خانه شپ باون دلبا دما امر ان بغیر حق ناغه سک چې غوړي وینه تراول دی وسری په حق طریقه سره کنه وابي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن عبد الله ابن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثه مبغض ترین ده خلق جس ده خلق خدای پاک درې قسم خلق ده ملحد فی الحرم یو کیش دین کا به حرم شریف شي د خدای د حکم نه کیش درین نه فرمانی کو د خدای کنه به حرم شریف از بار دی چا د کوزت کول خدای را بعد خبره ده خاص کړ بیا حرم شریف شو د خدای په کیش څخه هغه دی چې د خدای د حکم نه کوزت له خدای را بعد خبره ده دیده برابر پسی دا سری وینه طلبی کانا مرویه چه برا حقا طریقه سرا جکیم دا کانا قتل باب العفو بالخطا بعد الموت چه کلا وصلا دا مقتول مرشی کانا دا مقتول لمر نورس یا مافی کرل جکیم دا کانا پا دیغی قتل خطا شی کانا اچھا جی و مافی ہو چه کودا خواه ہوئی جکیم دا کانا خود دیت نگو دا که جه قتل خطا شی ہو کساس نشتا کانا شفا دیت نا مافی دو اولا دفاع مسلمانی حتی قتلو علی یمانا حتی که چه مٹ کوئی ده مسلمانی یمان صاحب لرا کنا یمان رضی اللہ تعالی عنہ ده صحبیو ده حضیفہ صاحب لورو کنا آئی ده کم ده کنا مٹ کرو فقال حضیفہ ده حضیفہ صاحب تیرے وقت ابی ابی ابی ابی مپلور ده ده خوی مپلور ده کنا صاحب ده خیر بار خلاصیران را چه رسیده ده فقتلو حضیفہ ده کم ده کنا مٹ کرو ده لرا کنا فقال حذیفه تو حذیفه سره چې غفر الله لكم خدای نه مفیو کو تو سا قال ویل دي چې کیم نه کنه دیغه راوی کنه ویل دي اور واسب چې وقت کان ان هذا منهم قومنا او په تحقیق سره وا چې شکست خوړل ولې د مشرکین نه سخار کې حتی لاحقو به طائف حتی کې دې رسېدلې وي طائف طائف ته ورسېدل یا دې وجه نه مشرکین ته سخت تکلیف رسېدلاو او نه دو کنا مناسب ده مومن ده پر چې دای قتل خو بل مومن لره مګر په خاطر سره اوسه کې ایغه لکه ته درو کنه شي کړای خو پس یا خو بالکل اله مسلمان ده شان سره دانه دلای کې دای بل مسلمان مړی الایات اول رضایت تر اخره پر باب اذا اقر بالقتل مره قتل به سواد چې اقرار کو یسرای په قتل باندې یو چې مو مړ کړه دا بس دا غا یو اقرار یې کفیده په دې باندې قتل کول شي دا فجیع بالیهودی بیر وصل شو په یهودی باندې فاذر فیور ذل اقرار یو کړ فامر به نبی صلی الله علیه وسلم فروز راسو بالحجارت وقد قال حمام بحجرین حمام حجرین ته کنا کل کړه دای مت حجارت ته کنا کل دا خدای جن سے کونا زره او خلی کایو وی کدوای باب قتل الرجل بالمرأه سړی دی ورولا کې دې سره چې مړه کو بزیا کنه سړی او کې ساسو خپل چې دا سره وی چې سزا خنیم مړه ده پښتنه وی چه شده خو نیم مڑا دا پر شده بنده خو سرائی نمری کانا شا نو بیره گوڑ یا نیم مڑا دا او چه گوڑ که سرائی کانا او شده دی چه نیم مڑا دا کانا شا او شریعت دا سنوی چه شده نیم مڑا دا بلکه شده پیرا مڑا دا شده جمڑا که سرائی و خو نمری بلکل کانا وابي قال عمر بن عبد العزيز وابراهيم ابو الزناد عن اصحابه و جراحت اخت الربيع او زخمی کړل چې کیمنه کنه خیر دې زخمی کړل خیر دې ربيع یو انسان لره یو انسان چې کیمنه کنه یو سره زخمی کړو فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص کتاب د خدای په حکم د خدای په سره د قصاص دا کنه دې نه قصاص حاصل وابي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت حضرت عائشه ولي لددنا النبي صلى الله عليه وسلم دوي ورا چولا خليتا میر رسول مبارک د مرض ده شی بیمار ودای کنه سرانی ولا نه کنه د خلته د وی ورا چوي کنه شا و د مانه کولی میر ورا چولا کنه سمیر د مانه نو پیغمبر هم چې معنی کو خو نه هي شو کنه میر دا خیال وکړو چې دا نه هي چې دای کو دا څه بالا ور لګی دا دا وایي زګر نه معنی کوي کنه به مرته خامخه دا وایي بالا ور لګی کنه نه را دا چې کیم دا کنه شریعت پر خاص سره نه ویي خواوی چه کم ده کنه ده پرشتیا منه کولی میشتی مارا چه ویده ده وی بیا دیر اورسی چه کم ده کنه ده ویل تو اسمو ده پزیره ده ویره چه ولیه ده ده کساس وی تو اسنا وخستل شی کنه اګه ساز دا چې هر یو ودر نه ورشي په زیره ده وی خله دا ورا چې دي کنه دا کې ساز ته یو دا پلان کای ته هغه نه ده چې هغه ودر سره په دې غش نه راوي چې کیم دا کنه ده هر یو نه دا کې ساز وسر شي لدن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال رسول الله بركول چلا تو لا تو دوني یا لا تو دوني مرا کوي خله ته وی موتا مرا کوي مرا کوي فقلنا مل اول سره دا مو په دا وای را چولې شي کنه دا نه وو زګه چې کیم دا کنه زنا دا غرشي او خپل خله او تشتور ته خپل ته دوی در شول باب ورا حدا حقه او اقتص دون السلطان بچا بایرا چې کیم دا یو سړی کې ساسو غلی بچا بایرا یو سړی چې کیم دا کنه خپل حق او غلی کنه وابي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد ان الاعرج حدث انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون میر آخر ته په اعتبار د وجود سره په دنیا شو سابقونی په آخرت سره په اعتبار د دخول د جنت سره و به اسناده او په دغه اسناد د دغه مخشه حدیث سره دا ټکارو غلا چې لوي تعالی فی بیت کا احدن کچره در جواز شو بکیر ده تو شیو کا سلام تا ازن او تو اجازت نوی کرده تا کنا او دا غاست دلویره شوطان در کسی و اجازت نده کرده بیا حضرت و بحساتنا بیا وشتو تو دلارا پیغه تشگئی سرا ففقات عینهو ورنندک لتو سترگه ده ده ما کان علیک من جناح نشتا بتو بند اس گنایا دائره دائره که اقبل حق ده زنه و خستو ویلی لئی وطن در کسی تو ده اجازت بیره وفي قال حدثنا مسعود قال حدثنا احياء عن حميد ان رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم صحابي رضي الله عنه فكير رسول مبارك فشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مشقصا كان بیا تجدید ورکړو د رسول مبارک پیغه غا سره غشي سره کنه غشي راځي کنه کنه په ورلو ده یو درو د البرش د سترګې ته دی وای کنه خو به هر حال نه لورو کنه نردا چې کیم ده کنه فقول تو مو ته وینا ادهغه چې کیم ده کنه حمای ادهغه حمای تا کنه حمای تا مې ویل کنه یحیی یی چې مو د حمای تا ویلا چې من حدثکا چا ته ته دا حدیث چا ته ته دا حدیث بیان کړل قال درته چې انس بن مالک دې درته بیان کړل باب الزامات فی الزحام او قتل یسرای مرشی په زحام شي یا قتل کل شي سی کنه دا په غاڼه ګینا شي مرشي کنه او یا قتل کل شي مطلب دا چې دوا کومینه دي سرارت دي چې کیم نه کنه شا دا چې کیم نه وسله سره ولي بده شي چې کیم نه کنه مرشي اې دې حکم دې ته بیان وابي قال حدثني اسحاق قال اخبرنا ابو اسامه قال هشام اخبرنا عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وانه قالت لما كان يوم احد سوال جسول ورز احد هزم المشركون شکست ورکل شو مشرکون دا کنا سی چا وتا شل کنا تیس تورا سیدلا فصاح ابلیس ای عباد اللہ اخراکم فرجات اولاهم بیار وفاس اللہ غوال دلی پا ورس چا خلق بونده و ورس چا مسلمون وی باب من اذا قتل نفسه خطا فلا دیت له چه قتل کو اسرائی زورا خپل په خطوئی سره کنه په خطوئی سره چه زون قتل کو اذا ده پر دیت نشتا کنه فلا دیت له دیت ده پر نشتا چه تو چه پا کلاوی بنده ده خدا ده دیت بی کنه وی ده وارسونه ده ده ورکن شی کنه وبی قال حدثنا المکی ابن ابراهیم قال حدثنا زیدن ابی عبید ان سلامت قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر امير وزن سرد رسول الله رکتراب خيبر کنای روان کل فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے سائق و رسول مبارک ویل چه دا سائق سیق تا مانے دا غا خودی کرین کا کنا و دا خوزا وزین سر چه کم دا دا شعره ویتا ویین کا و دا یسون چه دا یاوی دا سیق تا قال خلق تا چه دا عامر دا فقال رسول مبارک و فرمی چه رحمه اللہ رحمه اللہ خدای دا رحم کو بده دا رحم دا وی چه تا وکنه دا مطلب دا چه دا غا مري الله پاک د خود بند رحم وکړه کنه شو سوچ ودا کنه او دا چې کینه مطلب دا ده چې دا په دغه غزو شوی د امری کنه شو بیا مسلمان خو په پوه شو چې د رسول برک رحم د وجه وکړه د خبري او دله خدای ډېر کې متی سره یو ډېر خوشو خو اشعار وی ویلا ایشون وا مستول خلق خو خدا مستولو کنه دا چې کینه کنه سره یو بیا مسلمان په پوه شو چې دا خبري یا رسول مبارک ته وی چې آی هی جلس کی فائدہ خو ته مشته بده بند رو کړی او من لس کی دا زر کی چې نو مړ شو جلس کی چې کیم ده کنه عمر یې شو وا او دا زر کی دا رحم دا ودی چې نو وای تا کړی رحم دا وسه معنی معنی دا زر کی نو مړ کنه اچ دې ورستیا بیا چې کیم ده کنه خپل تیرا په باندې لګولې او والو یې کیم ده په باندې کفیرا خو هغه نه ور ولا ته کفیر ته نه ور ولا ته چې تکایو کنه خپل دې کیم ده کنه ځونی په والو په باندې بیا به رسول وکړ شو دته چې کوم د پیغه سبو د دې غش پیدا ده کنه د غش پاتې ده سوا دې په سبو باندې دته رسول وشول کنه په خپل تیر سره مرشو فقال القوم خال کې چې دا خو ځون مړ کړو چې ځون یې مړ کړو دغه لوی وای د رحمنه کا مدینه ټول بربود شول تباہ شول کنه فقال القوم خال کې ول حبط عمله بربود شو عمل ده قتل نفسه مړ یې کړو ځنه خپل فلما رجعت دا صحابي وی چې سوات جزر وفات شو کنه اچھا جی سوال دی چې زر وفات شو سلامه صاحب یې چې سوال دی چې زر وفات شو او هم یتحدثون او دی دا او حال کې دی دا خبره سره چې ان عامر حبط عمله فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم بذبر رسول الله فقلت ادعو يا نبي الله فدا کا ابي امي زعم خلق خدا زعم دا جان عامر حبط عمله لعامر عمل بربط فقال رسول بركه چه كذب من قالها ازول دفاع که کنه خزور خلوص اوه کنه کلوس تیغه رجاع کولا خدا خو دفاع لو کنه شا پا دفاع که جه کم ده کنه چه چاہتا سن اکسان ورا سوه او بی در بنده سلیم کنه ایغ دیت نشتو در بنده اچھا جی وابي قال حدثنا عالم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رجلا عز يد رجلا يسري وچ چلو لوسته برسري دیت ینا وڑه لا دیت لکانست دیت تو دی پر کنا وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عطاء صفان بن يعلى عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قرأت في غزوتنا هذا جه كيم بلور چه اميا صاحب ده دويل دي چه زوات له پيو غزش فعز رجلنا يا وجه چه يو سړي لوز بر سړي فانتزع ثنيته سیون وی تو خلا پی گروا گروا گروا کنه سا یاسلیم پوتی سی چه بیا ده پرده تا پاتا والا کی کنه چه دایو بیا ده مسلمان سری غوش متوی کنه سا باب سن نبی سن نبی قال حدثنا الانصاری قال حدثنا حمید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان ابنت النظر ابا شید نظر لطمت جاریتن سپڑی ورکا وینزیتا کنه وینزیتا سپڑی ورکا کنه ایده غی سپڑی صراف کسرت سنیتا حمود یکلو دا غی سنیا غوشت دا کنا دا سنیا غوشت دا غی وین دا مد فاتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا جکیم دا کنا دا جاریان وین دا ندو مرا جلکی آسی دا نمرا دو سوچ کیا یا بلا پر دی وین دا بل چا وین دا دی وین دا نوا کنا شام فاکسرت سنیتا فاتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا احل جاریه دا رول رسولم برکتا او قصاص یې غوښتو کنه فامرا بالقصاص بیا رسول مبارک امر کو په قصاص باندې کنه چې دې د سنیا غوښته چې کیم نه کنه وترېل شي باب دیت الاصحاب دیت ته ګوته کنه شم بهر حال ګوته او کدا وړا ګوته دو کدا کوټه ګوته دا یو برابر دي سره بده شي فرق نشته او دیت یې کیم نه کنه پینځه شوند یا پینځه سواری پیری کنه ویلې کنه په دې حاله یو ګوته شي وابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن قتادة عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمثل ذلك وصدي چا دوی سره ګوت سره برابر باب اذا صاب قوم من رجلنا سواد جو ورورا سے استخالہ کیو سری تا هل يعاقب او يقتص منهم كلهم ایا سزا کولا سی دا سی ویلی دا يعاقب دا روی شک پکې يعاقب ویلی دی که يقتص ویلی دی ایس یقین نه پر دوام کو شهیدی زکانه قبل دی چه خو تهمتی شول کنه در وغزون ثابت شول کنه شم او بل اول باندې چې راکیو مثلا شهیدی کړی او کنه اپ درغه کړی او هغه زمان او توند بدای باندې دا قال دې دې سره ته چې اخطا انا مشوت شوی وی کنه او دا وی اخلی غلاوی لفاب تل شهادت هم بیا بتلګه هر تلی سب شهیدی دې دې سره په دوام باندې شهیدی نه کړه کبیره واخذا بدیت الاول او خسلی او بدیت اولنی باندې دی لرا وقال او هر کلی سے وچ لو علمت انکما تعمدت مکمت دا پتا وا چې دا تاسو یا دا درغه سیدی په باندې کړی دو لقطات کومه تاسو مې لوز غوس کړو مو خو دا پتا ستانه چې په ځان بدر غا په کړی دو که خطرې نه شوې دو کنه قال ابو عبد الله امام بخاری سے ویلی چې وقال لي ابن بشار فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ لو اشترک فیها اهل صنعاء کجر سره گاڑو جه کم ده کنا فیها سمنا بده وقعا ده قتل شده ده قتل وقعا سدو کنا ده غلام مولا اهل ده صنعاء طول ده صنعاء و یمن ده طول خلق کجر بس سره پشه گاڑو لقتل تو همو طول ده بده سره جه کم ده کنا مرکری و وقال مغیرت ابن حکیم آنا بیه انا اربعتن قتلو سبیین سرویر کسن مرکلا وڑی که بچائی فقال عمر مثله هغه یو دوره نه او دغه زخم نه کنه ګره دل سوي کنه شا دغه نه کې ساسو خوسته بار حال جو کیو سے مسلط تر دیمی کنه شا پیسې بیا کې ساسو جو مسلط تر دیمی عادی ولې کې ساسو تعذیر مراد ده کنه وابي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى سفيان قال حدثنا مسلم بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله قال عبيد الله بن ابي قالت عائشه رضي الله تعالى عنها لددنا النبي صلى الله عليه وسلم ميل دا وير تعالی کوي خپل رسول مبارک دا فی مرضه وجعل یشیر الینا ولګیا سره چې دې سره کړم چې الله تعالی دونی چې مارا جوی دا وی می صف کول نه میلو چې دا خو زکه دا سره ته کو کراهیت المریض له دوا به واجب باندې کنه له مریض نو دا وی لا زکه دا خو سره ده فلما فاق صوت جبیدور شو رسول مر قال وی چې عالم انحکم مو مر کړی تو سره راځي دین ان تعالی دونی قال اېغه چې کیم نه کنه او بغاوری دی عبید الله